وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ملي صاحب الله د خوشاله و باد لره داسې عمومي سوال چې راځي نو هغه مجموعه کې را لېږي ټول مرګري به تنه مستفید کیږي او دا غي په علم کې هم اضافه راځي اجر به الله تاسو له درکې چا چې یو داسې کار نه قسم وخوړو چې بیا دله څرګنده شوه چې دا کار کول ما دپاره غوره او بهتر دي نو دی دې د قسم کفاره ورکړي او دغه کار دې کوي حدیث د صحیح مسلم کې راغلي من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير یو انسان قسم وخوري د یو کار نه او بیا ول دا غي کول بهتر ښکار شي نو د قسم د کفاره ورکی او دغه کار دی کوي کفاره د قسم بیا دا ده چې یا لسو مسکینانو له طعام دی یا غی له جامې دي یا یو غلام آزادول دي په دې دریو خبرو کې اختیار دی که د دې وس او طاقت نه وي نو بیا به درې روجي نیسي عند الاحناف ضروری دا ده چې دا روجي به پر لپسي او لسو مسکینانو له طعام ورکول بهتره خبره ده که یو مسکین له لس ورځې ورکو نو هم د احنافو په نس صحیح کیږي خو بهتره دا ده چې لسو له ورکي ځکه الله رب العالمین په خپل کتاب کې اطعام عشرة مساکین ذکر کړی او په دې کې دا شرط نشته چې ګني به یک وخت به ورکړي په مختلفو اوقاتو کښې مو ورکولې شي دوو مسکینانو له اوس ورکي دوو له سبا دوو له بله رز نو دا پکې څه ضروري نه ده چې په یو وقت باندې به ورکي او د طعام په ځای باندې که نقدیت ورکي نو عند الاحناف جائز دي خو جمهور اهل علم د جواز قائل نه دي بهتر او افضل خبره دا ده چې طعام دې ورکړې شي او د نقدونه دې ځانو ساتلې شي هذا والله تعالی اعلم